السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو په دې تمه چې تاسو ټول به رک روغ او خوشحاله اوسئ قدرمنو اورېدونکو د خلافت غږ راډیو څخه وخت په وخت تاسو بېلابېلې خپرونې اورئ او د دغه موجوده کفري او تاغوتي نظامونو په اړه د دوی د توطیو او دسیسو په اړه مختلف معلومات اورئ د دوی کومې پروپاګنډې چې دي همداراز کومې دسیسې توطیې او طرحې او پلانونه چې دي د هغې څخه تاسو وخت په وخت خبرېږئ د دغه سیکولر او ډیموکراټو نظامونو د نیمګړتیاوو په ارتباط همداراز د دغه کفري نظامونو د درپېژندنې په اړه مو مختلف پروګرامونه او برنامې په لار واچولې او کار پکې ولګوي نو دوی تل هڅه کوي چې په اسلامي نړۍ کې د قرآني قانون پر ځای ډیموکراسي واکمنه کړي او دوی واکمنه کړې ده او دغه کفري نظامونه دغه ډیموکراسي او دغه سیکولر نظامونه ډیموکراټ او سیکولر نظامونه نو لومړیو وختونو په څېر خلک ورسره هغه ډول حساسیت نه ښيي او اوس یې منلې ده، اوس یې ډیموکراسي د اسلام په نوم منلې ده او ځینې بیا لا اسلامي ډیموکراسي یادوي او همدغه بتپالو، غربي او مزدورو رسنیو نو دومره کار وکړ چې د خلکو هغه فکرونه یې ور منحرف کړل، د هغوی هغه فکرونه یې ور تخریب کړل او په ډېر ویاړ سره نو دوی چغې وهي چې ازادي راډیو د ډیموکراتیکو ارزښتونو پالونکې، یعنې ډیموکراتیک ارزښتونه کفري ارزښتونه دي. او دوی نو دغه ارزښتونه پالي او د دغه ارزښتونو د پالنې او د روزنې لپاره او په همدغه فکر د خلکو د روزنې لپاره نو پراخه پروژې د لاس لاندې لري او کارونه پرې کوي او د دغه دیموکراتیکو نظامونو او د دغه کفري نظامونو د تعارف او پېژندنې په اړه نو د راډیوګانو نه خو هغه منفي لوري ته یې هېڅ نظر نه کېږي او په دې برخه کې نو چا څه نه دي اورېدلي نو ولې به یې واوري چې دوی د دغه تطبیق او بقا لپاره پروژې په کار اچوي او کار پرې کوي، نو د دوی نیمګړتیاوې او د دوی کفر به څنګه ښکاره کوي؟ نو دا د اسلام په جامه کې دغه سیکولر او ډیموکراټ نظامونه خلکو ته ور معرفي کوي او ور پېژني. نو لله الحمد خلافت وخت و هڅه کوي، خلافت راډیو، چې تاسې ته دغه نظامونو هغه پټې توطیې او دسیسې او هغه پټې څېرې چې دي هغه را بربنډې کړي. نو دوی ډیموکراسي د خلکو، د ولسونو د تسخیرولو په بنیاد کاروي او دغه ولسونه په همدغه تسخیروي او بېلابېل نومونه ورکوي. موږ په همدغه برخه کې بېلابېلو موضوعاتو ته اشارې کوو، په بېلابېلو موضوعاتو خپرونې کوو، نو په دې هیله چې تاسې دغه خپرونې په دې باندې فکر وکړئ، په دغه موضوعاتو باندې او دا هغه موضوعات دي چې دغه راډیوګانې نو د دې د چوپ کولو او د دې د د بندولو هڅه کوي چې دغه پروګرامونه وړاندې نه شي او د دغه پروګرامونو هغه اغېزه دوی ته بیا معلومه ده چې د دوی دغه هلته چې دا څوارلس کلن کفر کومې ریښې غځولې دي او کوم تخم یې شیندلی دی نو هغه د نابودۍ سره مخ کېږي نو تاسې به په پوره زیار هڅه کوئ او د اسلامي احساس له مخې چې دغه به خپروئ دا ریکارډ کوئ نور ملګرو ته یې استوئ د خلافت راډیو ټولې خپرونې دغه دعوت کې برخه واخلئ او دغه کفري او طاغوتي نظامونو دغه د فکري جنګ په وړاندې خپل د هر ډګر سنګر همداسې تود وساتئ. نو راځو یوې لنډ مطلب ته په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ. پر افغانستان د امریکا تر یرغل وروسته چې د دغه یرغل په سیاسي او فکري کلتور کې کوم اصطلاحاتو زیات رواج موندلی، یوه هم په هغو کې ډیموکراسي ده. ځکه چې د غرب میډیا په افغانستان کې په فعالیت بوخت، د غرب سیاسي او اجتماعي مؤسسات، د یرغلګرو په لاس جوړ شوی حکومت او د دغه حکومت ټول مؤسسات او فکري شخصیتونه تر هر څه زیات د ډیموکراسۍ د خپرولو او نافذولو لپاره کار کوي خو دا چې عام افغانان د ډیموکراسۍ په اصلي مفهوم او فلسفه باندې چا ښه نه دي پوه کړي بلکې د غربي ډیموکراسۍ د اصلي مفاهیمو د معرفۍ پر ځای هغه د خلکو د تیر ایستلو لپاره په نورو کلماتو او اصطلاحاتو لکه ازادي، عدالت، مساوات، بشري حقوق، مدني ټولنې، قانونیت، ترقي، زغم او نورو نومونو تعبیر کړې ده نو ځکه خو یې یوه برخه عام مسلمانان هم په اوریدلو او منلو کې څه حرج نه احساسوي. بلکې د هغې د خپراوي او تطبیق له پاره کار کول هم ورته څه د کفر او عیب خبره نه ښکاري. د ډیموکراسۍ د اصلي مفاهیمو د وضاحت او صراحت د نشتوالي تر څنګ چې یو بل لامل هم د ډیموکراسۍ په وړاندې د عامو مسلمانانو د نفرت او حساسیت د کمولو په کار کې مهم نقش لرلی هغه د ډیموکراسۍ په صف کې د هغو ملایانو، شیخانو، پیرانو، حضرتانو او جهادي محرفینو شتون دی چې خپل دین، ایمان، غیرت، جهاد او استقلال یې د څو ډالرو او څوکیو په مقابل کې پر امریکایانو وپلوره خو لا تر اوسه یې خپله بڼه بدله کړې نه ده ځکه چې امریکایان دوی د همدې لپاره استخدام کړي تر څو د دوی په مذهبي بڼې او روحاني وجاهت د ډیموکراسۍ کفري حقیقت له خلکو پټ وساتي پرون هم کمونیستانو افغانانو ته کمونیزم د اجتماعي عدالت انساني مساوات ترقۍ او کارګرۍ حرکت په نوم معرفي کړی و هغوی هم په کمونیزم کې الحاد او له دین څخه انکار د همدغو مفاهیمو او اصطلاحاتو تر شا له عامو خلکو پټ ساتلی و. که پرون د کمونیزم تر حاکمیت دمخه د دین علماوو او د اسلامي فکر خاوندانو خلکو ته د کمونیزم اصلي مفاهیم په پراخه پیمانه او مؤثر ډول معرفي کړای وای، نو په لسګونو زره ځوانان او عام افغانان به یې تر بیرغ لاندې نه درېدل او نه به د خپلو پلرونو، وروڼو، مجاهدینو په خلاف د کمونیزم په ګټه جنګېدل. دا چې نن امریکایان او ورسره ملګري په ټوله اسلامي نړۍ په زور د ډیموکراسۍ ور تپل غواړي او په دې لار کې په زرګونو میلیارده ډالر مصرفوي، په زرګونو مؤسسې، په لکونو فوځیان او په لسګونو تپل شوي حکومتونه یې په دې مقصد په کار اچولي چې په اسلامي هېوادونو کې ډیموکراسي خوره کړي او د همدغې ډیموکراسۍ د حاکمولو لپاره یې په عراق کې تر اوو لکو زیات، په افغانستان کې تر یو لک زیات او په سومالیا کې په لسګونو زره خلک ووژل، لا اوس هم د دې لپاره د مسلمانانو وژنه روانه ده چې باید په هېوادونو کې ډیموکراسي حاکمه شي او د مخنیوي عناصر او عوامل یې له مخې لرې شي. د اسلام او مسلمانانو په خلاف د ډیموکراسۍ او د ډیموکراټانو دغه لوی جنایات باید مسلمانان دې ته وهڅوي چې ډیموکراسي په ژوره توګه مطالعه کړو، په فلسفه یې ځان پوه کړو او دا ځان ته معلومه کړو چې ډیموکراسي کفر دی او که اسلام؟ ځکه چې امریکایان به له دې خاورې ځي خو ډیموکراټان او د ډیموکراسۍ افکار به دلته د خپل ځای ناستي په حیث پر ځای پرېږدي او بیا به همدغه محلي ډیموکراټان د اسلام د حاکمیت د مخنیوي لپاره په بېلابېلو ډولونو خپلو هڅو ته دوام ورکوي او همدغه وجه چې امریکایان په مجاهدینو کې د داسې جهاد په جوړولو بوخت دي چې منځلاري وي، له ډیموکراټانو سره یو ځای په یوه مشترک نظام کې ګوزاره وکړي او هغوی ته د یو څه واک د ورسپارلو د یوې معاملې په ترڅ کې د هغو مخلصو مجاهدینو په مخ د حاکمیت دروازه بنده کړي چې چې په ټوله نړۍ د خالص اسلامي حکومت د قیام لپاره کار کوي. په دې بحث کې موږ کوښښ کړی چې د ډیموکراسۍ په اړه خبره په لاندې دوو نقطو کې محدوده وڅېړو چې اول ډیموکراسي څه شی ده؟ دوهم ډیموکراسي ولې کفر ده؟ پر هره نظریه او عقیده باندې تر حکم کولو دمخه دا خبره ډېره ضروري وي چې هغه نظریه دې په هر اړخیز ډول وپېژندل شي او ټولې تاریخي، فلسفې او واقعي او عملي خواوې دې راوسپړل شي تر څو د پوره وضاحت په نتیجه کې او د قوي دلایلو په رڼا کې حکم ورباندې وکړای شي. په اصولي لحاظ دا خبره هم ضروري ده چې د څېړلو او حکم لپاره باید هره نظریه په خپل اصلي شکل کې وڅېړل شي. د مثال په ډول که څوک پر اسلام بحث کول غواړي نو باید پر هغه اسلام یې وکړي چې د الله جل جلاله له لورې پر محمد صلی الله علیه وسلم په مکه او مدینه کې نازل شوی او د قرآن کریم احادیثو او د هغې زمانې د مسلمانانو سلف صالحینو د فهم په شکل کې محفوظ دی نه پر هغه اسلام چې د غرب کوم تحقیقاتي یا تبلیغاتي ادارې تدوین کړی وي همدا ډول که د ډیموکراسۍ په اړه بحث کېږي نو باید هغه ډیموکراسي تر بحث لاندې ونیول شي چې غرب په خپله رامنځته کړې هلته یې تطبیق کړې او د هغې لپاره یې اصول وضع کړي دي نه هغه ډیموکراسي چې غرب پلوو اسلام ته منسوبو پوهانو او مفکرینو له اسلام سره د پیوندکارۍ په نتیجه کې رامنځته کړې ده که داسې نه شي نو بیا هر شی په خپل اصلي حقیقت کې نه ښکاري او د حکم او محکوم تر منځ به اختلاف موجود وي. د دې لپاره چې دا بحث مو په یو واضح او مرتب ډول اورېدونکو ته وړاندې کړی وي نو پر دوو برخو یې وېشو چې لومړۍ برخه یې په مختصر ډول د ډیموکراسۍ تعارف دی او دوهمه برخه یې یو څه تفصیل د اسلام له نظره د ډیموکراسۍ مناقشه او د هغې د تکفیر دلایل دي. د لغت په لحاظ د ډیموکراسۍ اشتقاق له دوو پخوانیو یوناني لفظونو څخه شوی چې یوه یې Demos د ولس په مانا او بله یې Kratos د واک او حکم په معنی ده، چې د دواړو ترکیبي معنی ولسواکي یا د ولس حاکمیت دی. په اصطلاح کې غربیانو ډیموکراسي داسې تعریف کړې ده، چې د خلکو حکومت د خلکو په لاس د خلکو لپاره. حکومت یا حاکمیت دوه شکلونه لري، چې یو یې د قوانینو او نظام شکل دی او بل یې تنفیذي یا اجرایي شکل دی. یعنې په ډیموکراسۍ کې به د ژوند د هر اړخ او د هرې مسئلې د حل لپاره قوانین هم د خلکو له خوا وضع کېږي، حاکم به هم د خلکو له خوا ټاکل کېږي او فیصله به هم د خلکو له خوا کېږي. دین. وحي يا اسماني رسالت ته په ډيموکراسۍ کې هيڅ ځای نشته. د پورتنيو لغوي او اصطلاحي تعريفونو له حاصل څخه د ډيموکراسۍ جامع تعريف په لاندې شکل په لاس ته راځي او هغه دا چې ډيموکراسي د ژوند لپاره له داسې يوه سياسي، اجتماعي او فکري په دين نه ولاړ نظام څخه عبارت ده چې حاکميت، تشريع او فيصله ورکړي د خلکو له خوا، د خلکو په لاس او د خلکو لپاره د اکثريت په شکل کې له هر ديني قيد او بند څخه پرته ترسره کېږي. معاصره ډيموکراسي په غرب کې زېږېدلې ده او د غرب په هکله خو دا خبره یو حقیقت ده چې غربیانو تر اوسه پورې هیڅ الهي دین په سالمه بڼه کې نه دی لیدلی ځکه چې یهودیت یوازې د بني اسراییلو دین و او هغوی نه غوښتل چې نور خلک خپل دین ته دعوت کړي او مسیحیت هم هغه وخت غرب ته ورسید چې د متعصب یهودي پاول چې وروسته یې د مسیحیت د منلو دعوه کړې وه په لاس تحریف شوی و او د توحید ځای ورکې تثلیث نیولی و تحریف شوی مسیحیت له رب سره د انسان د رابطې لپاره یو څه لارښوونې یې درلودې، خو د انسانانو تر منځ یې د تعامل لپاره شریعت او قوانین نه درلودل. په غرب کې خلکو د ژوند سیاسي، اجتماعي او اقتصادي چارې د پخوانیو روماني او یوناني قوانینو او عرفونو مطابق عیارې کړې وې، چې دې کار له ډېر پخوا راهیسې د غربي ټولنې په ذهن کې قناعت ایجاد کړی و، چې دین د ژوند په چارو کې دخل او غرض نه لري. د ژوند د ټولنې په چارو کې د مسیحي دین د قوانینو د نشتوالي دغه تشه بادشاهانو، ملکانو او سرمایه دارانو له خپل لورې د قوانینو په وضع کولو ډکه کړې وه. هغوی داسې قوانین وضع کړي ول چې د غربي ټولنې اکثریت یې د یو څو بادشاهانو او فیوډالانو په خدمت کې په بېلابېلو نومونو او شکلونو مسخر کړی و. بادشاهانو به پر خلکو خپل حاکمیت د الله تعالی جل جلاله له طرفه خپل حق ګاڼه، نه دا چې د ملت له طرفه د کوم تړون یا بیعت په نتیجه کې امانت ورسپارل شوی وي. کلیسا هم که له یوې خوا د ژوند د چارو د تنظیمولو لپاره قانون او شریعت نه درلود، نو له بل لوري یې علم، دین، تفکر او عقل هم په خپل احتکار کې راوستلی و. فکري استبداد داسې مرحلې ته رسېدلی و چې هر چا به چې کومه داسې نظریه وړاندې کړه چې د کلیسا به خوښه نه وه نو فوراً به هغه شخص کافر او د الله له رحمته محروم ګڼل کېده او له دین څخه به د بغاوت په جرم محکومېده. د کلیسا له لوري د دین تحریف شوی او نا معقول تصور او د بادشاهانو جابرانه نظام په اروپا کې خلک له دین، رسالت او ملوکیت څخه متنفر کړل او د اروپا د نوي عصر د تنویر د عصر د مفکرینو پر مخ یې د الحاد یعنې له دین څخه د انکار دروازه خلاصه کړه. هغوی هم د دین پر ځای په مطلق، ډول د خلکو اراده د قوانینو مصدر وګرځوله او د حق او ناحق د پېژندلو معیار یې د وحي پر ځای عقل وګاڼه. د دین په اړه اروپایان پر دوو ډلو ووېشل شول چې یوې ډلې له دین، رسالت او روحانیت څخه سراسر انکار وکړ چې دا نظریه بیا وروسته په کمونیزم کې راڅرګنده شوه او بلې ډلې په دین باندې یوازې د افرادو یعنې په شخصي ضمیر کې اعتراف وکړ او بس په دې معنی چې دین د فرد او الله ترمنځ رابطه ده خو د ژوند له چارو سره هېڅ کار نشته. او انسان د خپل ژوند لپاره د قوانینو په جوړولو کې مطلقه ازادي لري چې دغه نظریه بیا د سیکولرېزم یا له دین څخه د ژوند او دولت د بېلتون په نامه وپېژندل شوه چې همدغه نظریه د ډیموکراسۍ لپاره فکري بنسټ تشکیلوي. د معاصرې ډیموکراسۍ مشهورو فیلسوفانو اریو، توماس هوبز، جان لاګ او جان جاک روسو د ډیموکراسۍ لپاره دغه بنسټ د ټولنیز تړون د فلسفې په شکل کې وړاندې کړ چې خلاصه یې په دې ډول ده. دغه فیلسوفان وايي چې انسانان، په پخوا زمانه کې همداسې په فطري ژوند کې اوسېدل، ژوند یې نامنظم و، قانون او دولت یې نه درلود، چې د دوی چارې یې منظمې کړې وای، وروسته بیا خلکو قانون او حکومت ته ضرورت احساس کړ، د نظام او قانون د جوړولو لپاره سره راټول شول او افرادو د ټولنې په ګټه له خپلو یو څه شخصي حقوقو څخه په تېرېدلو په خپل منځ کې یو ټولنیز تړون رامنځته کړ، چې وروسته یې بیا د حکومت او قانون شکل غوره کړ، چې په دې اساس د قانون او حکومت تصور د خلکو له ارادې څخه رامنځته شو. پورتنۍ نظریه د له الله جل جلاله، د هغه له رسولانو او الهي ادیانو څخه په انکار ولاړه ده، په دې معنی چې نعوذ بالله نه الله شته، نه یې خلک پیدا کړي او نه یې نظام، قوانین او رسولان ورته رالېږلي دي او یا دا چې الله د خلکو د خلکو خالق دی، خو له پیدا کولو پرته یې نور هېڅ نه دي کړي، نه یې رسولان رالېږلي، نه یې ادیان نازل کړي او نه یې انسانانو ته د ژوند د چارو تنظیمول ورښودلي دي، ځکه چې که چېرې دا هر څه شوی وای نو بیا به د ډیموکراسۍ د فیلسوفانو د خیالي ټولنیز تړون ته ضرورت څه و؟ غربي ډیموکراسي په دوو بنسټیزو اصول ولاړه ده چې هغو دواړو او یا یوه د نشتوالي په صورت کې یو نظام یا یوه ټولنه ډیموکراټیکه نشي بلل کیدای او هغه اصول دا دي. لومړی د سیادت یعنې حاکمیت اصل، دویم د حقوقو او ازادیو اصل. پورتني دواړه اصول هر یو خپل خصوصیت او مشخصات لري چې په لنډ ډول یې در پېژنو. سیادت یا اعلی حاکمیت هغه مطلقه اعلی سلطه ده چې یوازې هغې ته پر اشیاو او افعالو د حکم د صادرولو حق حاصل وي. یو بل تعریف یې داسې کیدای شي چې سیادت د امر او نهې، هغه مطلقه علیه سلطه ده چې نه د هغې په څنګ کې ورسره مساوي نه تر هغې پورته بله سلطه شته. د سیادت اعلی حاکمیت اصل په ډیموکراسۍ کې په لاندې دوو قونو ولاړ دی، لومړی، د تقنین یا تشریع برخه، په دې مانا ده چې د کوم قانون یا شریعت پر اساس به د خلکو تر منځ فیصله کېږي. د کوم قانون په اساس به د خلکو تر منځ فیصله کېږي. دویم، د تنفیذ شق، په دې مانا دی چې د قوانینو نافذوونکی حاکم به څوک وي او څنګه به حاکمیت ته رسېږي. په ډیموکراسۍ کې د تقنین یعنې تشریح د شق خصوصیتونه دا دي، لومړی، سیادت اعلی حاکمیت به په مطلق ډول د ولس وي، یعنې هغه حاکمیت به چې تر هغه پورته بل هیڅ حاکمیت وجود ونه لري، د ولس حق وي، نه د الله حق. دویم، د ولس اراده مقدسه ده، یعنې هیڅ اراده د ولس اراده نشي ردولی او نه ورباندې اعتراض کولی شي، هر څه چې ولس غواړي، همغه حق دی. دریم، د ولس د اکثریت رایه د حق د پېژندلو رښتینی معیار دی، په دې مانا چې ټول ولس به کېدای شي چې پر یوه خبره متفق نه وي، خو که اکثریت پر یوه خبره اتفاق وکړي، نو د اکثریت دغه اتفاق د حق معیار دی. څلورم، عقل د قوانینو د جوړولو یوازینی مصدر دی، یعنې د قوانینو په جوړولو او د احکامو په صادرولو کې وحي هېڅ نقش نه لري، هر څه ته چې عقل ښه وايي، هغه حق او هر څه چې عقل یې بد وګڼي، هغه باطل دی. پنځم، دا چې ټول ولس به په یوه وخت حاکم کېدای نه شي، نو ولس باید یو شمېر خلک د حاکمیت او قانون جوړونې لپاره د انتخاباتو له لارې حکومت او پارلمان ته معرفي کړي، چې د ولس په وکالت قانون جوړ کړي او حکومت وچلوي چې په دې ډول عمومي انتخابات د حکومت د چلوونکو او د قانون د جوړوونکو د ټاکنې لپاره د حاکمیت دوهم یعنې د تنفیذ شق تشکیلوي. په ډیموکراسۍ کې د تنفیذي قوې یعنې حکومت خصوصیت، حکومت به د خلکو د اکثریت له خوا د عامو انتخاباتو له لارې منځته راځي. دویم، انتخابات به د داسې قانون په اساس ترسره کېږي چې دین ورکې هېڅ نقش نه لري. دریم، په انتخاباتو کې به د هېواد ټول خلک یو ډول سیاسي حقوق لري، یعنې هر څوک چې د هر دین او مذهب منونکي وي، ټول سره یو ډول سیاسي حقوق لري، دین د هغوی تر منځ د تفاضل یعنې برترۍ عامل نه شي ګرځېدای. د مسلمان او کافر، ښځې یا نر معیار په انتخاباتو کې ځای نه لري. ټول د رأی ورکولو او کاندیدېدلو مساوي حق لري. په انتخاباتو کې عقل، علم، تجربه، تقوا او صلاحیت هېڅ ارزښت نه لري. یعنې د یو بې سواده او یو عالم رأیه سره مساوي ګڼلی کېږي. همدا ډول د یو ډېر ځیرک او هوښیار انسان او د یو نهایت غبي او احمق انسان د رأیو تر منځ هېڅ فرق نشته. همدارنګه د یو تجربه لرونکي، پاخه او سیاسي شخص د رایې او د هغه چا د رایې ترمنځ چې په هېڅ نه پوهېږي او یوازې یو انسان دی، هېڅ توپیر نشته. په انتخاباتو کې یو صالح، متقي، باعفته او محسن انسان له یو رشوت خور، ځاني، قاتل، لوطي، غله او حرامي انسان سره بلکل یو ډول مساوي سیاسي حق لري. د ټاکنو لپاره چې باید کاندیدان ښه ډېر لګښتونه وکوي، په میاشتو او کلونو تبلیغاتي کمپاینونه وچلوي، ترڅو خلک د خپلو ځانونو په ګټه رایې ورکولو ته تشویق. د انتخاباتو په نتیجه کې چې که هرې نظریې خلک حاکمیت ته ورسیږي نور ټول خلک به یې حکومت مني او په خلاف به یې نه راپورته کیږي خو د مخالف حزب په شکل کې د حکومت په ځینو اقداماتو اعتراض کولای شي. دویم، د حقوقو او ازادیو اصل. په ډیموکراسۍ کې د حاکمیت تر اصله وروسته بل اصل د حقوقو او ازادیو اصل دی چې د ډیموکراسۍ دوهم اصل ګڼل کیږي. د دغه اصل له تطبیقیدلو پرته ډیموکراسي هیڅ مانا نه لري. یعنې ټول هغه حکومتونه چې غواړي د ډیموکراټیکو یا جمهوري حکومتونو په حیث وپیژندل شي، باید په حتمي ډول د ډیموکراسۍ په ټولو حقوقو رسمي اعتراف وکړي او د ډیموکراسۍ ټولې ازادۍ تأمین کړي، که دا کار ونه کړي، نو هغه حکومتونه جمهوري او ډیموکراټیک نه ګڼل کېږي. د ډیموکراسۍ حقوق او ازادۍ په لاندې ډول دي، د عقیدې ازادي، په ډیموکراسۍ کې عقیده یو مسؤلیت او مکلفیت نه، بلکې یو اختیاري امر دی، په دې مانا چې دا ضروري نه ده چې انسان دې حتماً مسلمان واوسي او یوازې د الله جل جلاله عبادت دې وکړي چې د ده خالق او مالک دی، بلکې په ډیموکراسۍ کې انسان د عقیدې په مجال کې ازاد دی، خوښه یې چې کوم دین مني او که له سره یو دین هم نه مني، نو همدا ډول انسان دا حق لري چې یو دین پرېږدي او بل دین ته واوړي. مثلاً نن مسلمان وي، سبا ته مسیحي شي، بل سبا ته هندو شي، بله ورځ یهودي، بله ورځ کمونیست، بودايي او یا د کوم بل دین منونکی شي. هېڅ قانون او هېڅ مرجع له ده سره د دین د بدلولو د محاسبې حق نه لري، ځکه چې دا په ډیموکراسۍ کې د هغه شخصي حق دی چې ټولنه او نظام د هغه له عقیدې سره هېڅ کار نه لري. او که کوم جهت له ده څخه دغه حق سلبوي نو دموکراسي باید په خپل ټول قوت د هغه تر څنګ ودرېږي او د دغه حق ساتنه یې وکړي. دویم، د نظر او رایې ازادي. په دموکراسۍ کې د نظر یا رایې د ازادۍ حق هم یو له هغو حقوقو څخه دی چې هېڅ قید او بند نه مني، په دې مانا چې انسان په هر څه کې خپله رایه ورکولی شي، پرته له دې چې وکتل شي چې د دین احکام او قوانین د وحې پر بنسټ ولاړ دي او له انسان څخه پوره تسلیمي غواړي او د انسان رایې ته په هغو کې ځای نشته. خو. په ډیموکراسۍ کې د انسانانو د رأی قداست د وحی او دین تر قداسته پورته دی، ځکه خو په ډیموکراسۍ کې دیني احکام هم د خلکو د رأی پر اساس بدلېدای شي. شخصي ازادي، په ډیموکراسۍ کې بله ازادي شخصي ازادي ده. شخصي ازادي په دې مانا ده چې انسان د خپل شخص په اړه مکمل ازاد دی، هغه په خپل ځان هر څه کولای شي، هغه هر ډول سلوک او اخلاق اختیارولای شي، پرته له دې چې هغه سلوک او اخلاق دې د روا او ناروا په تله وتلل شي. په ډیموکراسۍ کې زنا، لواطت او دې ته ورته نور کارونه د انسان خپل شخصي حق دی او تر هغه پورې چې په خپله رضا تر سره کېږي او اجبار ورکې نه وي راغلی جرم او اجبار ورکې نه وي راغلی جرم نه ګڼل کېږي. څلورم، د بیان او تبلیغ ازادي، په ډیموکراسۍ کې د بیان ازادي یو مسلم حق دی. هر څوک د هر څه د بیانولو حق لري. څوک بل څوک د نظر له بیانولو څخه نه شي منع کولی. که څه هم د نظر دغه بیان د الله تعالی د دین، د کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یا د عقیدې په هکله وي. د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته د اروپا لخوا د کارتونونو په وسیله د سپکاوي په عمل کې هم همدغه دلیل د جواز لپاره وښودل شو او دا به مو هم اوریدل وي چې دلته په افغانستان کې او په پاکستان کې او په نورو طاغوتي نظامونو کې بلا خلک له خپل دین نه واوښتل او د اسلامي شعایرو د توهین او تحقیر لپاره یې او د دغه تحقیر په برخه کې پراخې لیکنې یې وکړلې د اسلام د دین په اړه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم توهین او تحقیر په اړه او همداراز د اسلامي شعایرو د توهینولو لپاره نو په کومه پراخه کچه او پیمانه چې کار روان دی او لیکنې کېږي او همداراز توهین او تحقیر کېږي په بېلابېلو برخو کې، نو هغه د همدغه اصل نه په ګټه اخیستنې هغه قانوناً مجرم نه دی او نه یې څوک رانیولی شي. د مسکن حق، دیموکراسي هر انسان ته حق ورکوي چې په هر ځای کې یې چې زړه وغواړي واوسي او په هر ځای کې چې او په هغه ځای کې دې د هغه هویت او شخصیت ته احترام وکړی شي، یعنې که یو کافر وغواړي چې په مکه کې د حرم تر څنګ واوسي نو هم باید منع نه کړی شي. د ملکیت حق، په دیموکراسي کې انسان د هر شي د ملکیت، د لرلو له هرې لارې د مال د ګټلو په هره لاره کې د هغه د مصرفولو حق لري. ډیموکراسي د مال په ګټلو یا مصرفولو کې هېڅ خارجي دیني او یا بل عامل ته د دخالت اجازه نه ورکوي، بلکې دا د انسان حق دی چې په هره طریقه مال ګټلی او یا مصرفولی شي، ویې ګټي او مصرف یې کړي. د کار حق او ازادۍ حق، په ډیموکراسي کې انسان د هر ډول کار د کولو حق لري. په کارونو کې حلال او حرام نشته، یعنې په اسلام کې دوسي او د فحشاوو کار حرام دی، خو په ډیموکراسۍ کې خلک همدغه کار هم د سکس ورکرانو، په نامه په قانون ني شکل کولای شي د زده کړې او علم حق. په ډیموکراسي کې انسان د هر ډول علم د زده کړې پوره ازادي او حق لري که څه هم چې هغه د جادو علم وي، د هنر علم وي، د ډمتوب علم وي او که د نورو فحشاوو او مبتذلیاتو او چټیاتو علمونه وي. په هر څه کې د نارینه او ښځینه وو مساوات. په ډیموکراسي کې ښځه او نر دواړه یو ډول حقوق او ازادي لري، هر څه چې نارینه کولای شي ښځې یې هم باید له هغو څخه منع نه کړای شي. نارینه پر ښځو د قیوممیت او واکمنۍ حق نه لري، بلکې دواړه یو د بل په وړاندې مساوي متقابل حقوق لري. د دغو حقوقو تر څنګ یو لړ نور حقوق هم د ډیموکراسۍ له مهمو حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په هغو کې د سیاسي پلورالیزم او دیني پلورالیزم حقوق او ازادۍ هم راځي. راځئ اوس به د ډیموکراسۍ د تکفیر په اړه ځینو دلایلو ته غوږ شو. مخکې د ډیموکراسۍ په تعارف کې یادونه وشوه چې سیادت یعنې اعلی حاکمیت په ډیموکراسۍ کې د ولس حق ګڼلی کېږي چې د اکثریت په شکل کې به حکمراني کوي خو په اسلام کې دغه حق یوازې او یوازې د الله جل جلاله دی اسلام وايي چې بندګان ټول د الله جل جلاله مخلوق دی یوازې هغه جل جلاله پیدا کړي او هر څه ورته همغه یو الله جل جلاله پیدا کړي دي او همدغه الله جل جلاله د بشر په ټولو ضرورتونو او مصالحو ښه پوه دی او د همدغې ازلي پوهې له مخې په هره زمانه کې هر قوم ته د هغوی د حال او وضعیت موافق شریعت او قانون نازل کړی چې باید مطلق اطاعت یې وشي او د هغه د حاکمیت په مقابل کې هېڅوک د حاکم په حیث او هېڅ قانون د منلو وړ ونه بلل شي. په هره زمانه کې هر قوم ته د هغوی د حال او وضعیت موافق شریعت او قانون نازل کړي چې باید مطلق اطاعت یې وشي او د هغه د حاکمیت په مقابل کې هېڅوک د حاکم په حیث او هېڅ قانون د منلو وړ ونه بلل شي. پر همدې اساس ټول مسلمانان مکلف دي چې د الله جل جلاله نازل شوی قانون ومني او د اختلاف او منازعې په صورت کې یواځې او یواځې د همده قانون ته رجوع وکړي. نه دا چې له خپل لورې د خپلې پوهې او عقل پر بنا قوانین جوړ کړي او بیا پر هغوی فیصلې وکړي. په اسلام کې قطع الثبوت دلایل له هغه چا څخه ایمان نفي کوي چې د الله له قانون پرته د بل چا په قانون فیصله کوي او د الله جل جلاله په مقابل کې د بل چا حاکمیت مني او یا دا چې الله جل جلاله په قانون فیصله کوي خو له زړه نه ورباندې راضي نه وي. لاندې صریح آیاتونه د دې خبرې قطعي دلایل دي چې حاکمیت به یوازې او یوازې د الله جل جلاله وي او قانون به یوازې د هغه منل کېږي. دا کار غوره او پای یې ډېر ښه دی. دا ایت په صراحت حکم کوي چې د منازعې په وخت کې دې د فیصلې مرجع یوازې الله جل جلاله او د رسول صلی الله علیه وسلم وینا وي، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، قسم دې په رب ستا چې نه مؤمنان کېږي دوی تر هغه پورې چې حکم، یعنې فیصله کوونکي، نه کړي تا په هغو شخړو کې چې پېښې شوې وي او. د دوی په منځ کې او بیا ونه مومي دوی په خپلو زړونو کې نارضايي ستا له فیصلې او ومني دوی ستا خبره په منلو سره بې له جګړې په خوښۍ سره. په دې آیت کې هم له هغه چا څخه د ایمان نفي شوې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دین فیصله نه کوي او یا یې په فیصله کې له زړه څخه راضي نه وي انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بېشکه موږ درلېږلی تاته قرآن ای محمده صلی الله علیه وسلم په حق چې فیصله وکړې د خلکو ترمنځ د الله د لارښوونو په رڼا کې او مه کېږه جګړه کوونکی د خاینو خلکو لپاره. په دې آیت کې هم د قرآن کریم د نازلېدلو هدف دا ښودل شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د هغه پر اساس د خلکو ترمنځ فیصلې وکړي او د خاینانو پلوي دې نه کوي. وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله او نه ده روا هېڅ مؤمن سړي او مؤمنې ښځې ته چې کله فیصله وکړي الله او رسول یې په یو کار کې چې وي دې دوی ته اختیار په خپل کار کې او هر څوک چې نافرماني کوي د الله جل جلاله او د هغه د رسول په یقیني ډول ګمراه شو په ګمراهۍ سره دا آیت مؤمنان له دې منع کوي چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم په مقابل کې دې ځان ته یو بل دریځ ونیسي وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب ومهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا او نازل کړی مو دی تا ته ای محمد صلی الله علیه وسلم قرآن په حق سره چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب چې تر ده د مخه وو او ساتونکی دی د هغه د مضامینو، نو فیصله کوه د دوی تر منځ په هغه کتاب چې لېږلی یې دی تا ته او مه کوه متابعت د دوی د هیلو او ارزوګانو او مه وړه له هغه څخه چې راغلی دی تا ته له حق څخه، موږ تاسې هر امت ته جلا جلا شریعت او لار ټاکلې ده. نو قدرمنو اورېدونکو! د ډیموکراسۍ د تکفیر لپاره او د دغه د انسان په لاس د جوړ شوي وضعي قانون د تکفیر لپاره به د لسګونو، قرآني آياتونو له ډلې همدومره بس وي چې تاسې واورېدل. نو اوس راځو دې ته چې د ديموکراتيکو ارزښتونو پالونکي څوک دي او د ديموکراتيکو ارزښتونو د پالنې لپاره نو په کومه کچه دلته کار روان دی؟ ديموکراسي څه شی ده؟ د اسلام د شرعي قانون او د الهي نظام په وړاندې دوی کوم بديل وړاندې کړی دی؟ هغه د انسان په لاس جوړ شوی نظام او د انسان په لاس جوړه شوې ديموکراسي ده. تاسې د ديموکراسۍ په تاريخ او همدا راز د ډیموکراسۍ په اصولو پوه شوی او دلته نو د ډیموکراسۍ د اصولو د تطبیق او د ډیموکراتیکو نظامونو د تطبیق په لار کې چې کوم کارونه کېږي هغه تاسې په خپلو سترګو ګورئ نو خلافت اسلامي په ټوله نړۍ د الله د نظام د حاکمیت لپاره مبارزه کوي او د دغه ډیموکراتیکو، سیکولر او طاغوتي نظامونو د له منځه وړلو لپاره ځوانان په خپلو سرونو لوبې کوي، دوی د هیچا پروا نه ساتي، دوی ټولې کفري نړۍ ته د جنګ اعلان کړی دی. او وبه ګورو چې تاسو څه کوئ. راځئ د دغه ډیموکراټیکو ارزښتونو پالونکي او د دغه سیکولر او طاغوتي نظامونو چلوونکي په ګونډو کړئ او د اسلامي خلافت لیکو ته راشئ. تر بیا مو په لایزال رب سپارم. الله مو مل شه.